ان ابراهیم کان امه قانتا لله لله حنیفا ولم یکو من المشرکین سوره نحل د توحید بیان د شرک مخالفت قسمه قسم دلیل پیش کړو اوس درته دلیل نقلی پیش کوي ښا په مقام د دعوت کې چې تاسو مسلې بیانوي نو قس کله به د قران نه دلیل پیش کې کله به د احادیثو دلیل پیش کې کله به چې دی عقلی دلیل پیش کې خو کله به نقلی دلیل پیش کې فلانی عالم دا مسله کړې ده نقل به د چانه کې فلانی مفتی صاحب دا مسله کړې ده فلانی پیر صاحب دا مسله کړې ده نن بیان کیږي کیږي وپسې بس اخیری رکو ده دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه پیش کوي ګوره ابراهیم علی السلام څومره لوی هستی و ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلار دی په خاندان او په نسب کې د عربم نکه دی د يهودم نکه دی د عیسایانم نکه دی خو تاسو راشه دا غ طریقه سوا هغه کلک موحد او د شرک چې دینو سخت مخالفو نو وی ان ابراهیم یقینا حضرت ابراهیم علیه السلام یقینا حضرت ابراهیم علیه السلام کان امتا اغا و امت امت جماعت ته وی ډلې ته لیکن امت کله په معنا د پیشوا سره مرضی دا د امام نه جوړ دی امام نو که دا معنی والم سیدا ابراهیم علی السلام کان امتا اغه و پیشوا د دین په مسایلو کې دا د تمام عالم چې د دنه پس څوک راغلی دی د دې ټولو دی پیشوا دام صحیح ده لیکن استاد به وی صحیح دغه دا ته وی جامع الکمالات امت هغه کس ته وی چې پاغه کې تمام کمالونه راجمعي استاسو یې یو به در کې سخی وي خو نور به سني یو به در کې دایو چې بادر به خو نور به سني بل سړی به خوش اخلاقی خو بل به سني بل سړی به منځونه ډیر کوي خو نور به پکې سني بل سړی به روژې نیسي خو نور به پکې سني بل سړی به عمرو لډیر سي خو نور به پکې سني ځنی بنی آدم داسی دا ټول صفتونه پکی هغه ته بیا خلک سوی امت لکه مطلب دا دی د ټولو خلکو صفتونه په دکې راغلي دي د قص ابراهیم علی السلام او د کمال چې څومره صفتونه او پچا کې وو هغه ټول دکیو نو ابراهیم علی السلام کان امتا هغه امت پیښوا او قانتا لله تابعداري کوونکی او خاص د الله د یو الله عبادت کو خان نه د لات او نه د منات او نه د بل او نه د بل قانتا تابعداري کوونکی لله د الله حنیفا روړي دن کې او د ټولو غلط دینونو نه حق دین ته حنیفا روړي دن کې د ټولو غلطو دینونو حق دین ته ولم یک من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه مشرک نو د مشرکانو څخه خلافو شاکرا لانعمه شکر کون کې او د نعمتونو داغه د الله د نعمتونو شکر کون کې الکه د الله د نعمتونو شکر یو دا دی چې دا نعمتونه چا راکړي دي الله یو دا ناشکری ده چې تا ته الله نعمت درکې او ته بیا د هغې نسبت الله ته نه کې بل چاته کې شاکرن شکر کوونکیو لانعمه د نعمتونو داغه اجتباه الله غوره کړی وغه اجتبا غوره کول د دې داسې مثال دی لکه نن چې تاسو انتخاب وایې انتخاب په ډیرو سیزونو کې ځان له یو شی غوره کول دې ته انتخاب وایي عربی کې ورته اجتبا وایي اجتباه الله غوره کړی وغه د خپل ځان د پاره وهداه او الله هدایت کړی وغه ته الی صراط مستقیم لار نیغه تا و اتیناه فی الدنیا او ورکړو من هغه ته په دنیا کې حسنتا خکل زندگی خکل د نبوت او د دیندارۍ چې کوم زندگی وی کنه د دین خکل زندگی هغه بل نشته و اتیناه ورکړو من هغه ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتا خکل جون و انه یقینا د ابراهیم علیه السلام فی الاخرت اف آخرت کې لمن الصالحین دا د نیکانو نه دی دنیا یې هم خیسته آخرت هم خیسته دا خبره خو دی واورېده چې حضرت ابراهیم علیه السلام لوی هستی وه پیشوا او پیشوا چې څومره صفتونه د کمال ټول په د کې راجمع وو نو دا اول ووره دا ثم د دې نه پس بیا دا بل ووره او حین الیکا منګه وحی کړی د تا ته ان تبع ملت ابراهیم چې ته تابعداري وکړه د دین د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام دین سو اسلام دقه اسلام دا بالکل د ابراهیم علیه السلام دینو اگر چې یو څو مسلې پکې منسوخه شوې دي ان تبع ملت ابراهیم چې ته تابعداري وکړه د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې هغه راوړېدونکی و د ټولو دینونو نه حق دین ته د مکې خلک به راپاڅېدل وای موږ هم په ملت د ابراهیم علیه السلام یو موږ هم په دین د ابراهیم علیه السلام وای وای خدای هم په خیر کې په خولې لاس کې دی تاسو خو مشرکان یې وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه کافرو پر رسول الله باندې اعتراض وکړو چې ته انا علی ملت ابراهیم زه په ملت د چایم د ابراهیم علی السلام یم دا خبره صحیح نه ده ولی ابراهیم علی السلام به د خالی د ورځې تعظیم کو ته خو د خالی د ورځې تعظیم نه کې تاسو خو د جمعې د ورځې تعظیم کوئ ته وې زه په ملت د ابراهیم علی السلام یم نو اعتراض کوي يهود چې ابراهیم علی السلام خو به د خالد رز تعظیم کو او ته د خالد رز تعظیم نه کې الله دا غي بیان کوي ابراهیم علی السلام د خالد رز تعظیم نه کو خدایم په خیر کې هغه د جمعې د رز تعظیم کو دا خو بیا د موسی علی السلام زمانہ کې موسی علیه السلام الله ته ووی چې خپل قوم ته دی وایا چې د جمعې د ورځې تعظیم کوي په دې کې کاروبار مکوي ټول توجه الله ته وکي نو دوی وی نه زمونږ د جمعې ورځ خوښه نه ده کوم ورځ هم خوښه ده د خالی ورځ ځکه چې د خالی پر ورځ باندې الله ابتدا د علم کړی ده وی خزه چلو ما خو د لد جمعې ورځ مقرر کړی و خو چې ستاسو دا نی خو خزه د دغه ورځم شو د خالی بیا و پسې رستو نصارا را للی سیان عیسی علی السلام ته الله وی چې خپل قوم ته دی وایي چې د جمعې د ورځې تعظیم کوي هغه وی نه مونږ د د جمعې تعظیم نه کوو کمې ورځې تعظیم کوي د اتوار الله وته وی ما خو د باندې د جمعې ورځ مقرر کړې وه خو چې تاسو هغه دغه کوي زه د اتوار شوه خوش قسمت امت دا دی دا چې کله رسول الله راغی او الله وته وی چې امت ته وایا چې تاسو د جمعې د ورځې تعظیم کوي نو دوی سوې په سر سترګو بس نه مو اتوار پکار دی نم خالی پکار دی نه به د اتوار چوټی کو نه به د خالی کو که چوټی کو د جمعې د ورځې وکاو انما جعل السبت بشک مقرر شوی او تعظیم د خالی سبت د خالی ورځې ته وایي انما جعل السبت یقینا مقرر کړی شوی تعظیم د خالی علی الذین اختلفو په هغه خلکو چې هغوی خلاف وکړو فیه په دې کې الله وتویلو د جمعې د ورځې تعظیم کوي دوی وی نه د جمعې نه د خالی الله پاک په دوی باندې د خالی د ورځې تعظیم مقرر کړ خو لږې سختۍ پې راوستې و ان ربک یقینا ربستا لا يحكم بينهم هغه به خامخا فیصله وکړي په منځ د دوی کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت فیما په هغه خبرو کې کانو فیه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کو درته به پته ولګي چې څوک د توحید دعوه کوي آیا دا خبره صحیح ده او که څوک د شرک خبرې کوي دا صحیح دي بیا به صورت ختمیږي الله خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته طریقه د دعوت کوي چې د خلکو لچ ته دعوت ورکې په کومه طریقه به ورکې نو یو طریقه دا ده چې په دعوت کې تاویل ماویل موایې چې ټولې دروغ کیسې وي پلانی دسې وي او پلانی دسې وي هسې نه چېرته دروغ وي بیا به خلک وایي وګورئ موږ له راغلي او دروغ کیسې راته کولې نو دا تاویلې ماویلې پکې مه وایې په دعوت کې د قرآن بیان کوي او هغه خبرې کوي چې یقیني او کلکې خبرې دلایل پکې وي او بل دا دی چې طریقه د بیان پسته طریقه بیانوي نو وی ادعو الی ربک رو بل خلق الی سبیل ربک لار د خپل رب ته دین د خپل رب ته ادعو رو غواړه خلق الی سبیل ربک لار د خپل رب ته بالحکمت په حکمت مراد د حکمت نه دلته دا دی په یقیني خبرو باندې کمی خبرې چې یقیني وي او د علم خبرې دلایل پاغي والموعظه الحسنه او په نصیحت خیسته سره چې د خلی لهجه پستای لکه دوست چې دوست خبرې کوي داسې نه لکه دشمن چې دشمن ته لګیږي وای کله نا کله چې سړی د چا سره باس کوي خبره مناظره ته لاړ شي خبرې کوي الکه دا مسله د څه ده دا مسله د څه ده هغه نه مني بیا لاړ شي مناظره ته وای چې مناظره کوي نو په داسې طریقه باندې کوي چې دا غینه بهترینه طریقه نه هر سړي له پکارو چې د چا سره مناظره کوي چې دغه د ذاتیاتو ډیر خیال ساتي دغه د ذاتیاتو د جبا د جذباتو ډیر چې نه غوسه شي نه د هغه بیزتی راشي نه به اکرامي راشي وجادلهم او باس کوه د دوی سره باللتی په هغه طریقه هي احسنو چې هغه ډیره ښکلې وي د ټولو طریقونه ان ربک یقینا رستا چې دی هو اعلم هغه ډیر ښه عالم دی بمن په هغه چا دول چې هغه ګمراه کیږي عن سبیله د لارې د هغه نه وهو اعلم دا الله ډیر ښه عالم دی بالمهتدین په سمه لار موندونکو اخلاق جوړول اخلاق ټیک د توحید هم خیال ساته مخالفت د شرک هم کوي خو اسې نه چې اخلاق د نه لاړ شي د اخلاقو به ډېر خیال ساتي واقع داسې شوی و چې په غزوه احد کې تاسو بخاری کې ویلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزا نه پس پوښتنه وکړه چې کاکاجی حضرت حمزه څنګه چل لسو شو چا وته وی په پلانی خوړ کې د تیګه خواته پروت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه چې ورغه د خلکو ډیر بیزتی کړي و شونډې او غوګونه دایته پرې کړیو خېټه ولا سری کړي و پیغمبر علی السلام چې دا حالات لیدنه بیا اندازې خپش او وی وی چې په الله مو د قسم وی چې الله خوراله موقرا کړه چې بشمار خلک په دې باندې زم وسلکم زما د کاکا بی عزتی کړی دا چې بشمار خلکو زم وسله وکم الله تعالی دا آیتونه نازل کړ نه اخلاق دا ندی چې چا د سره یو ظلم وکاو ته وسره لس کې چې چا د سره یو ظلم کړی دی یو ظلم وسره وکړه صرف اجازه ده دی دا خو سړیتوب دا نه دی سړیتوب دا دی چې معافي کې چا د سره ظلم وکړو ته وته ظلم معاف کې دا دغه دی سړیتوب دی و ان عاقبتم کشر تاسو بدل ورکول چاته چا د سره زیاتې کړې دی او ته ولا بدل ورکې فعاقبو نو تاسو بدله ورکې هغې هغې ته بمثل ما په شان د هغې عوقبتم به چې تاسو ته بدله درکړی شوې ده په هغې ټیک د بدله غشت بدله غشتل جایز خو څه کمال نه دی ولا ان صبرتم او کچر تاسو صبر وکړو بدلم و نه غشت نو له هو خامخا دا صبر چې دی خیرون دا ډیر ښه دی لصابرین د پاره د صبر کوونکو بیا الله پاک خپل پیغمبر علی السلام ته یو سو تسلی ورکي بس صورت ختمیږي واصبر اے پیغمبر صبر وکا دا کافر نا اهل خلق دی که دوی ارسوي جاهل خلق دی جاهل سره وسلا سونه ماته صبر وکا وما صبرک الا بالله او نه دی صبر ستا مګر په توفیق د الله رسول الله چې کوم خلکو ته مخامخ او هغوی چې کوم ظلمونه کول نوروره د هغې ته صبر هغه ګرانه خبره وه خو دا هغه چا ته ګرانه نه ده چې چا سره د الله توفیق الا بالله مګر په توفیق د الله درېیمه خبره دا ده په دې ابو جهل مخه پکېږه په دې عتبه باندې مخه پکېږه په شیبه مخه خپه کېږه چې وای دا خو به دوزخ لځي خدای دې شل ځله بوځي زمونږ پیسه چې اوس د سړي بچی نه دی مونږ ولا دعوت ورکو کلمه وته دا وایو او د پیغمبر خبره نه مني نو سیدي ولا تحزن علیهم او ته خفګان مکو په دې کافرو باندې چې وای دا به دوزخ ته لاړ شي او دا به دوزخ ته لاړ شي لکه زما کار سره دوزخ سره او د بل کار سره دوزخ سره ځنې خلک وای الکه لاړ شي دعوت ورکوي چې دا خلک د دوزخ نه خلاص شي الکه ستا کار د دوزخ څه دی ته صرف دین بیانوه بس دا یو زما ذمواري ده چې دین خلکو ته بیان کم نور که څوک دوزخ لذي شل ځله دې لاړ شي او که څوک جنت لذي شل ځله دې لاړ شي ولا تحزن علیهم ته خفګان مه کوه په دوی کله نا کله ریاض چې دا ته د اخلاص راوالی او اخلاص سره د یو سړي لپاره خبره کې د ګټې او دې دلته الټه د دشمنې خبرې کوي نو د سړي د زړه راتنګ شي وي خدای دې غرق خپل کار کوه الله پیغمبر ته وای نه نه نه نه زړه باندې راتنګي چې بزرته نور دین نه بیانوم ولا تکو مکیګه ته فی دویقن په تنګوالی د سینې کې مما د وجه د هغې نه یم کرون چې دوی سازش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 سکون اطمینان نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو نه الله حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اسلام سونه بیماران دی الله وته شفا کامله ورکړي ملګری بیماران یې هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران یې هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي وصلی الله تعالی علیه